حامیم دا د بخون کی مهربانه الله د طرفنا نازل کړي شوی سیز دی یو داسې کتاب چې آیاتونه خصفا صفا بیان کړي شوی دی د عربی جبی قران دی د هغه خلکو د پاره دی چې څوک علم لري زیره ورکون کې او يرون کې دی لیکن پدوی کې اکثر خلکو د دین مخ واړو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زه خو تاسو غوندي یو بشر یم ما ته وحی کیږي چې تاسو خدای خو بس یک یو خدای دی نو تاسو نیغ هغه ته مخ وګرځوي او داغونه معافي وغواړي تباهی ده د هغه مشرکانو د پاره هغه د ځمکې د پیدا کولو نه رستو په هغه باندې د پاس نه غرونه ودرول او په هغه کې برکتونه کې خودل او په هغه کې دننه د ټولو غختونکو د پاره د هر یو د حاجت مطابق ټیک په اندازه سره خوراکونه تیار کړل دا ټول کار په سلورو ورځو کې وشو بیا هغه اسمان ته توجه کړه چې په هغه وخت کې هسې لګي وو هغه اسمان او زمکه ته وویل په وجود کې راشي کو تاسو غواړی او کو نه غواړی دوه وویل مونږ راغلو پس دا غینا هغه په دوو ورځو کې اوو اسمانونه جوړ کړل او په هر اسمان کې د هغه اسمان خپل قانون مقرر کړو او د دنیا اسمان مو په دیوو خسته کړو او هغه مو محفوظ کړو دا ټول هرڅو د یو زبردست په الله منسوبه ده اوس که چری دا خلک مخ اړوي نو دوی ته وایا چې زه تاسو داغه یو ناسا پر راتلونکي عذاب نه یروم لکه څنګه چې په عادیانو او سمودیانو باندې نازل شوی وو کله چې د خدای رسولان هغوی ته د وړاندې ورستو هر طرف نه راغلل او هغوی په هکړل چې د الله نه سیوا د بلچا بندگی مکوي نو هغوی ورته وویل خو زمونږ رب غوښتلې نو فرښتې به نازلې کړې وي وكانوا بآياتنا يجحدون د عاد د قوم د حال وو چې هغه په ځمکه کې ځان غټ غنل شروع کړو او وی ویل څوک دې زمونږ نه زیات زورور هغه دې ته اونې قتل چې کم خدای هغه پیدا کړی دی هغه دا غوینه زیات زورور دی وهم لا ينصرون اخر دا چې مونږ په هغوی باندې په یو څو سپیرو ورځو کې سخت طوفاني هوا راولې کلا د پاره د دې چې هغوی ته د دنیا په دې ژوند کې د شرمندګۍ د عذاب مزه ور اوسکو او د آخرت عذاب خو د دین هم زیات د شرمندګۍ دی هلته به هیڅوک د هغوی مدد کوونکې نه وي هغه وخت لک شان په خیال کې راولای سو وخت چې به د الله د دشمنان دوزخ ته د تلو د پاره راجم کړی شي دا غوي مخکینی خلک به د رستنو خلکو د راتلو پوري رای سارول کیږي بیا چې کله غوي ټول هلته ور ورسي نو دا غوي په ګنا او دا غوي سترګي او دا غوي د بدن سرمنی به په غوي باندې گواهی کوي هغوی به د خپل بدن سرمنو ته وایي تاسو زمون خلاف گواهی ولی وکړه هغوی به جواب ورکړي مونږه هغه الله گویا نه کړیو چا چې هر سیز گویا نه کړی دی خاص هغه تاسو اول ځل پیدا کړی وای او اوس هم خاص تاسو چې با کله په دنیا کې د ګناه کولو په وخت کې پټېدلې نو دا خیال به مو نه وو چې تاسو خپل غوګونه او تاسو خپل سترګې او تاسو د بدن خپل سرمنی به لا هم په تاسو گواهی کوي بلکې تاسو خدا خیال وو چې تاسو د ډیرو کارونو نه الله هم خبر نه دی مونږ په هغوی باندې داسې ملګری مقرر کړی وو چې هغوی ته به وړاندې ورستو هر سیس خاصه ښکارا کولو اخیر دا چې په هغوی باندې هم د عذاب هغه فیصله ثابت شوه کوم چې د هغوی نه مخکینی د پیریانو او د انسانانو په تیر شو ډلو باندې ثابت شوی و یقینا چې هغوی په نقصان کې پاتې کېدونکي وو مونږه د دې دنیا په ژوند کې هم تاسو ملګری یو او په آخرت کې هم هلته چې تاسو څه غواړئ هغه به درته میلاویږي او د کم سیس چې آرزو کوئ هغه به تاسو وي او د میلمستیا سامان دی د هغه ذات د طرف نه چې هغه بخون کې مهربان دی کم خلک چې زمونږ د آیاتونو الټه معنی کوي هغه زمونږ نه پټ نه دي په خپل سوچ کړی چې آیا هغه سړی بهتر دی څوک چې به ورته غرزول کیږي او کو هغه سړی چې هغه به د قیامت په ورځ د امن په حالت کې حاضرېږي کوي چې سمو زړه غواړي اے نبی صلی الله علیه وسلم تا ته چې سویل کېږي پاغي کې یو خبر هم داسې نشتا چې هغه ستاسو نه وړاندې تیر شو رسولانو ته نوی ویل شوی بشکا ستارب ډیر معاف کون کې دی او د دې سره دردناک سزا ورکون کې هم دی کومنګ دا د اجمی قران په حیثیت را لګلې وې نو د خلکو بویلې د دې آیاتونه صفه صفه ولی بیان نکړې شو دا څنګه عجیب خبره ده چې کلام اجمی دی او مخاطبی عربی دی دوی ته وایا چې دا قران د مؤمنانو لپاره خو هدایت دی او شفا ده لیکن کم خلک چې ایمان نه راوړي دا غوي د پاره دا د غوګونو بوجا او دستګو پټای ده د دین مخکې مونږه موسی علی السلام له کتاب ورکړې وو او په هغه کې هم دا اختلاف شوی وو کچری ستا رب د اول نه یو خبره مقرر کړي نه وي نو د دې اختلاف کوونکو په منځ کې به فیصله شوی و او حقیقت دا دی چې دا خلک داغه د طرف نه په سخت پریشان شک کې انسان د خیر په دعاګانو غوښتلو هیڅ کله نه ستړی کیږي او کله چې پرې لکشان مصیبت راشي نو ناامید شي او زړه ماتې شي خو د سخت وخت تیرېدو نه وروسته چې کله مونږه هغه ته د خپل رحمت مزور وسکو نو وایي چې زه د دې مستحق یم او زه دا نه ګڼم چې قیامت بلا هم راځي او کچری واقع زه خپل رب ته واپس کړی شم نو هلته به مزه کوم حال دا اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چرته تاسو دا سوچ هم کړی دی چې کو چری واقعي دا قران د الله د طرف نه وی او تاسو د دینه انکار وکړی نو د هغه سړی نه بزیات بیلاری بل سوک وی چې هغه ډیر زربا مونږ خپل نخي دوی ته په خواو شا دنیا کې هم اوخیو او د دوی په خپل نفس کې دنه نه هم ان تر دې پوري چې دوی ته به دا خبره واضح شي چې دا قران واقعي حق دی آیا دا خبره کافی نه ده چې ستارب د هر سیز شاهد دا خلک د خپل رب په ملاقات کې شک لري واوري هغه په هر سیز باندې محیط یعنی چاپیره دی